بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د سیرت النبی د درس په مقدمه کې موږ تاسو په تیر درس کې تر دې ځای را رسیدلی و چې عربو له اسلام نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبعث نه مخکې یو څه ښه صفات درلودل چې هغه بیا د اسلام د خبرولو لپاره مهم و او یو څه ډېری بد صفات درلودل چې هغه اسلام لمنځه یوړل دغه بد صفاتو یو برخه منګ او تاسو یاد کړی و او دې تر رسیدلی و چې په دوی کې د بدو صفاتو د جملې نه یو په دوی کې شراب خوري ډیره و بل په دوی کې سود ډیر و او په دوی کې درېمه خبره دا و چې فحشا او زنا دا ورکه دومره ډیره شوی و چې بیرغي به ورکه په ځینې کورونو باندې به بیرغونه درولي و او چې د چا به ضرورت نه د فحشا لپاره به الته ورتلل په ټولنه کې دا یو بد کار نه ګڼل کېده د دغو بدو صفاتو یا بدو وضعیتونو په سلسله کې یو بل بد حالت د خزي حالت چې له خزي سره به ظلم کېده له خزي سره ظلم او دا ظلم به له خزي سره په مختلفو ډولونو باندې کېده خزه به اصلا د یو مستقل او پوره انسان په حیث باندې نه ګڼل کېده بلکې د یوې متاع حیثیت درلوده داسې به میراث وړل کېدله لکه څنګه چې نور مال او متا په میراث وړل کیږي که به یو څوک مړ شو یو به وخه پاتې و یو به کور پاتې و یو به نغدي پیسې پاتې و یو به اس پاتې و یو به لور پاتې و په همدغه ډول چې دا نور شیان تقسیمېدل په ورثه باندې یو چاته به دا خزه هم په میراث باندې ورکول کېده نه یوازې دا چې خزه به په میراث باندې وړل کېده بلکې که به ښځو په مهر کې خپل مال درلوده هغه د مهر مال به هم ورنه خوړلی کېده له هغه نه به هم دا محرومېدله ډېر ځلې د دوی عادتونه داسې و چې د هغې مشابه عادتونه د اوس زمانې په دې پښتنو کې هم پیدا کیږي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي کان الرجل اذا مات ابوه او حمیه فهو احق بامراته وضعیت به په عربو کې داسې و چې کله به یو سړی مړ شو د چا به چې پلار مړ شو یا به بل څوک هغه مړ شو خپلوان لیور نو بیا به د دې ښځې واکدار به د دې کورنۍ خلک وو دا به واکمن و ان شاء امسكها کې خوخه و ساتله به او يحبسها او یا به بندي و ورسره امسکا په دې معنی چې یعنی نکاح به کړه یا به ځان سره داسې بندي و ساتله تر دې چې لغه خپل مہر نه به تیر شوه یا به خپل مہر په فدیه کې د تورک حتی تفتدي بصداقها او تموت فيذهب بمالها یا به امدغه سي پریخي وا تر دې چې هغه بمړه شو او بیا به چې سمال درلود هغه بیا دې سړی شو عطا بن ابي رباح فرمایي چې د جاهلیت د خلکو یو عادت دا هم و چې کله به سړی ورکه مړ شو خزه به پاتې شو نو بیا به وي دا خزه په دې کورنۍ کې کبه بل نارینه ځوان بل مشر سړی څوک نه و نو یو ماشوم ته به یې کېنوله كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها على الصبي يكون فيه وړوکی ماشوم باندې به مورکی ماشوم ته به هم دا خزه کېنوله اوس هم په زینو خلکو کې په زینو ټولنو کې خصوصا په افغانستان کې دا عادت په خلکو کې شته ده چې کله یو څوک وفات شي او خزه یې ځوانه پاتې شي هغه ته دا واک او اختیار نه ورکوي د اسلام پر رڼا کې چې هغه دی خپل سرنوشت په خپل تعین کی او د داسې چا سره د نکاح کوي چې هغه د خپل ژوند ملګری وګڼي پاینده کې بلکې د نه خپل واک لري نه خپل اختیار لري نه خبر اوریدل کیږي نه ضرورتونو عواطف او احساساتو ته کتل کیږي بلکې په هغه کورنۍ کې که بل څوک نه وي یو وړوکی ماشوم وي صغیر ماشوم وي پنځه کلن شپږ کلن ماشوم وي هغه ته کېنوي او بیا دا په داسې حال کې چې یو چاته په نامه ناشته وي یو چا خزه وي خو عملا د کونټون ژوند تیروي تر څو چې هغه زلمی شي ځوان شي چې کله ځوان شي نو بیا مصیبت بل جوړ شي هغه دا وي چې کله هغه ورته ځوانیږي نو بیا دا ورته زړه شوي ځکه د دې ځواني خو یې ورته بل چا سره تیر شوي هغه ورنه وفات شي دا بیا یو بل ماشوم ته په نامه کې کېنوي هغه د دې د ضرورتونو د پوره کولو وینه عملا د کونتون ژوند تیر کی او چې کله خپل د ځواني اوج ته ورسیږي نو بیا دا زړه شوی چې دا زړه شوی بیا د دې نوې ځوان سترګې په دې خزه نه ډکیږي نو بیا هغه د ځان لپاره بل شوقي خزه وکي چې بل شوقي خزه د ځان لپاره وکي دا بیا د وینځي حیثیت لري د وینځي او د خادمه او د یو داسې انسان حیثیت لري چې په دغه کورنۍ کې ارزښت نه لري دغه جاهلیت دی دغه پرونی جاهلیت چې موږ په دې کتاب کې وایو ګورو یو هدف هم ورنه دا ده چې د پرونی جاهلیت په عینه کې نننی جاهلیت تشخیص کړای شو هر هغه څه چې اسلام جاهلیت ویلی هر هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جاهلیت ویلی صحابه کرام هغه د جاهلیت د خواص او د جاهلیت د اوصاف په حیث باندې امت ته نقل کړي دي او معرفي کړي دي ورته د هغې په رڼا کې موږ د نن زمانې جاهلیتونه وپیژنو نو دغه عادتونه چې په ځینې له علم نه لري خلکو کې له دین نه لري خلکو کې یا له دینی التزام نه لري خلکو کې پیدا کیږي نن دا د هغه جاهلیت یو نوې معاصره موجوده بڼه ده په اوسنۍ خلکو کې کله به د خزې په حق له داسې هم پیښېده چې خزه به کونډه شوه نو بیا به انتظار و چې هغه عیدت پوره شي او یا کله د عیدت په دوران کې خو غالبا داسې به و چې کله به عیدت پوره شو نو بیا به د کور والا د دې کورنۍ خپل بچ څوک و کدی به په باندې لومبای شو راغی یو خپل صادر یو خپل د لباس د صوب یو ټوټه دا به ور باندې واچوله لکه پښتنو کې یو هغه ته وای دا مې جار کړه بس مز یو تیګه پیور واچي یو نخه پیور واچي یو ټوټه یو شی پیور واچي نو که په دې خزي باندې به دې کورنۍ والا یو شی صادر په باندې ورواچاو په وبلګیده نو بس دا به بیا دې کورنۍ شو یعنی سرنوشت به دوباره په دې کورنۍ پر وتړل شو دا چې دوی څور باندې کوي هغه به دوی خپل خوخه او که به دې خزي ځان وېسته پلار کړه بلاړه د دې طهر سره سره سم دستی په یو چل د دې کورنۍ سړی بنو دی به چابکی وکوله پلار کړه بلړ نو بیا به اختیار خپل و یا به اختیار دی غپلار و چې دای بیا چاته خزه کوله او چاته واده کوله یا چاته ور کوله تقریبا دې ته ورته ځینې عادتونه اوس هم په مسلمانانو کې په مختلفو ځایونو کې په یو نه یو شکل باندې شته چې دا ټول د جاهلیت عادتونه دي په جاهلیت کې نه یوازې دا چې خزه به متا غنل کېدله د خزه مہر به خړل کېده د خزه ته به واک نه ورکول کېده د ژوند د شریک د انتخاب واک به دا نه ورکول کېده ورته بلکې کله کله به داسې و چې یو سړی به خپل خزه نه خزه کړي و او نه به یې پرې خوده کل معلقه قران کریم کې چې الله تعالی یاد کړ لکه زړند به داسې پریخي و رب العالمین خلق د دې نه منع کړ چې تاسو یې خزه لکه زړند داسې مپریک دی یا یې خزه کوي وې ساتي او یا یې طلاق کوي چې هغه د خپل ژوند سرنوشت چیرې بل ځای وټاکي اوس هم مسلمانانو کې خصوصا د موږ او تاسو په ټولنه کې کله کله داسې پیښې کیږي بلکې په ډیرو ځایونو کې خصوصا هغه خلک چې دینی التزام او شرعي علم کم ده الته اوس هم داسې کیږي چې کله کله ځینې ښځې څلور کاله پنځه کاله لس کاله په هغه یو کور کې ناسته خو سړی ځان ته بل شوقي ښځه کړې وي دې ښځې ته نه ورګوري نه ضرورتونه پوره کوي نه ښځه غني او نه طلاقوي چې هغه چیرته دی او بل چا خزه شي یا یو بل ځای خپل سرنوشت برابر کړي د پلار سره یا د ورور سره یا د بل چا سره نو دا د جاهلیت هغه شکلونه دي چې دا اوس هم په مسلمانانو کې په ځینې ځایونو کې شته ده د خزه په باره کې د عربو د جاهلیت یو بل عادت دا او یا بل صفت دا او چې دوی به نجونې وژلې نجونې به ژوندۍ خخولې قران کریم کې چې الله ورته اشاره کړې و اذا الموعوده سئلت کله چې ژوندۍ خخه کړای شوی نجلۍ او پختلای شي چې په کومه ګناه باندې دا وژلې شو وې دغه انجونې بچ دوی وژلې دي دی به درې علتونه غنل یا به درې سببونه غنل چې مونږ ولې د انجونې ژوندۍ خخو یو بداو چې دا به ځان ته عار او عیب او شرم غاڼه چې دا د ما لور به نو اوس ولې دی او بل چا خزه کیږي او بل څوک به د مال لور سره سملی بل څوک به د مال لور نه خوند اخلي او دا خو د ما د کورنۍ سره د ما د حیثیت سره د ما د شرف او د عزت سره مخالف خبره ده نو بیا د دې په خاطر باندې چې هغه د په ځام او ګمان د شرف پایمال نشي خپل لور به دې ته نه پرې خوده چې هغه دې ځوان شي او دې یو چا خزه دي شي دا یو علت بل به وي هغه جنې وجلې ژوندې به خخولې چې هغه بدرنګي وي یا به تور و یا به برګي و یا به ګډه و یا به شاله و یا به سترګې کږي وي نو دا به یو داسې بد شګون غاڼه شه داسې لور دې د پکور کی وي نه به غوښتل چې دغه نحس د ده په کورنۍ کې یا دغه منحوسیت د ده په کورنۍ کې ولیدل شي او پاتې دي شي او که به ډولي وه ښایسته به وه ګلالۍ به وه نو بیا به یې هغه پرېښودله او دریم علت به د دوی د نجونو د وژلو هغه دا و چې کله به د فقر د وجه نه وژلې ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر وهم الفقراء او دای بیا غ فقیران خلق وو بیا به داسې هم پیښېده چې کله به یو چا خپل لور د لوګي د وجه نه وجله نو یو بل مالدار سره به پیدا شو هغه به په پیسو ورنه واخیست ځان ته به را لوی کړ یو څوک چې د جاهلیت زمانه یې لیدلې و او بیا د اسلام زمانه یې هم ولیدله صعصع بن ناجيه نومېده دی وایي جاء الاسلام وقد فديت 300 موعوده اسلام وی چې راورسېده نو ما د 300 نجونو فدیه ورکړې وي یعنی 300 نجونې مې اخیستې وي لمرګ نه مې بچ کړې وي په هغه وخت کې تاسو انسانان پیدا کېدل او کله کله خو به داسې و چې یوازې نجونې نه او کله کله به داسې هم پیښېدل د دې جاهلیت په وخت کې چې سړی به مسافر و چیرته به سفر تللی و یا به چیرته بندي و الور به یې غټکۍ شوه ګرځان دی بشوه حتی کله کله د خبرو بشوه د څو کلونو بشوه چې پلار به کور ته راغی ګوري چې په کور کې لور ده نو بیا به په امدغه حالت کې هم ترحم او عاطفه ور باندې نه راتله همدغه لور به هم بوتله او ژوندۍ به خخه کړه دغه حوادث ټول ځکه دی بیانولو دي چې منګو تاسو ته د اسلام د هغه بدلون اندازه راخاره شي چې د انسانيت څونه تبديل کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو اخلاق څونه تبديل کړ په د انسانيت کې په د نړۍ کې څونه تیاره و او دغه تیاره رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه رڼا کړ د الله په کتاب باندې دا خو لا د ښځې په باره کې و په ټولنیز او اجتماعي ډول باندې د عربو وضعیت داسې و چې قبایلي ژوندون و د دوی او په دغه قبایلي ژوند کې یو د بل سره رقابتونه جنگونه جنجالونه دښمنۍ دا بیخي ډېرې وي حتی چې کله به داسې هم و چې یو کلی خلک یا د یوې ناحیې د یوې سیمې خلک به محض کمزوري و ګناه به دا و چې دوی کمزوري دي او دغه نور به ځان زورور لیده نو بیا به په سهار وختي د شپې په اخره حصہ کې لاسونو له تورو له ځوانانو سره په ور خوشې شو او هغه خلک به تار و مار کړه خزه به ورنوینځ کړي الکان به ورنه غلامان کړه سړي به ورنه مریان کړه بازار ته به عرضه کړه پښتنه به نه کېدله د خلکو کې یو قانون ګرځیدل جابر رضی الله عنه چې د حبشې پادشاه ته وای کان یاکل القوی منا الضعیف زورور به د منګه ضعیفان را نه خړل او دا جنگونه به کله کله په داس شیانم پیښیدل چې هغه په دې نه ارزیده چې دوی د سره وجنګي یو واري څلويخ کال د دوی د دوه قبيلو ترمنځ د بني بکر او بني تغلب ترمنځ وی جنگ وشو او سبب هم دا و چې د یوې قبیله یو سړی د بلې قبیله یا د بلې کورنۍ یو اوخه یوې اوخه خواته یو غیشه ورکړی و هغه غیشه ورغله د هغې اوخې په غولانځې باندې لګېدلی و هغه پستانه نه ده په دې باندې لګېدلی نو بیا چې هغه لوشلې وه د هغه د شودو سره وینه راغله او دا په ډیره بده لګیدلې و چې تانو د ما اوخه وشتلې ده او اوس د دې لسپینو شودو سره سری وینه راغله نو نم پرېدم بیا نو په دې باندې سره جنگونه شو تر دې اندازې چې دا جنگونه په دوی کې څلويخ کاله جاری و همداسې او داسې حتی ورسېده چې وایي هر خواته به کله کله په یو کلی به چور پیښ شو د کلی ژوندي خلک به مړ کړو جسدونه به پراته وو کله به بیا د دې خواته خلک راغله په دابل باندې به ور پیښ شو الته به چې وکتل چې خلک شته دي ورکنه بیا به خلک وژل دا کله به د جسدونو نه ډک شو وكان كما قال المهلهل أخو كليب قد فني الحيان وای دا دواړه کلی تباه شو یعنی دا دواړه قبیله سره تباه شو فنا شوې وثقلت الامهات ډېرې میندې بوره شوې ويتم الاولاد الکان ماشومان بچیان دا یتیمان شو دموع لا ترفع اوخکې به وای نه وچې دي تل به اوخکې وي ژړاګانې به وي چیغې به وي واجساد لا تدفن او جسدونه به همداسې پراته و د خښولو به څوک نه او سبب څه شی و چې د تا غیشه د ما د وخې په غولانځ باندې لګېدلی ده نن هم په مسلمانانو کې باور وکړي چې په همدغه سي کمزور کمزور شیانو باندې سره جنگونه کوي دا پروس کال ما یو یو پیښه ولیده نږدې و چې سره سره وینې توی کی او دښمنی اعلان کی او علت دا و چې تا ولی زما سپی په تیګه وشتلی تا د ما سپی په تیګه وشتلی او د ما د سپی سترګه جوړه شوی نو زه له تا سره او د تا له کورنۍ سره او د تا له اقارب او خپلوانو د ټولو سره زه حساب لرم ځکه تا چې نن د ما سپی وشته سبا مې سړی هم ولې دا هغه جاهلیت دی چې نن په نوې بڼه هم په مسلمانانو کې شته نو اجتماعي وضعیت د عربو دغه ډول وو خو د دغه ډول خلکو نه چې دښمنۍ رقابتونه حسادتونه وحشت ظلم دا پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه مهربان انسانان ورنه جوړ کړ چې د ټول انسانیت لپاره استادان د اسلام لپاره ورنه عالمان قاضیان د لخر لپاره ورنه لوی لوی سپه سالاران او د انسانیت لپاره یې داسې نمونه ورنه جوړ کړي چې د قیامت تر ورځې پورې به هم دوی یادېږي او کله کله به جنگونه داسې پیښېده سره چې دوه کسانو به خپل اسونه په مسابقه سره اچولي وو نو چې د یو اس بل بل نه تیز شو نو بیا به د ته زور ورک هغه دغه اس به وشته یا به په تور باندې وه یا به په غش باندې وشته نو دغه نه بیا جګړه شروع شوه او د جګړې به بیا په کلونو کلونو او کله کله حتی په لسګونو کلونه هم همداسې چلیدلې نو د عرب اجتماعي وضعیت تقریبا دغه ډول یو شی په دنیا کې په هغه وخت کې تاسو د نقشې په مخ باندې چې وګورئ دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبعث یا د موطن یا د مکه مکرمه یا په مجموع کې د جزیره العرب دغه شاوخوا ته نور خلک چې د هغوی وضعیت لکه دا ځای وګورئ تاسو دا جزیره العرب ده او دی خواته د جزیره العرب نه دی خواته د فارس خاورې ده دی خواته د ترکیه ده او دی خواته د هند ده د نو دغه منطقه ټوله کده حتی کدی خواته د چین ده او که دې ځکه د روم شرقي روم چې دغه د مدیترانې د غاړې یا د افریقا شمال د شمالي افریقا هیوادونه هندي خوا ته د اتلانتیک سمندر تر غاړې دې ځای پورې ده رومیانو نیولې وي دغه ټوله ساحه یا په مجموع کې دغه ټوله دنیا کې چې انسانان په څونه ودانه دنیا کې اوسېدل په دې ټولو باندې تیاره وه او حتی چې د مسیحیت هغه حقیقي بڼه چې د الله آخري دین و عیسی علی السلام پر یې و هغه آخري بڼه نور زیاتی داسې متلاشي شوی و داسې خلکو ورکو چې سلمان رضی الله عنه قصه کوي چې وی نور زیاتی اخرني سړي ماته ویل چې نور په دې دنیا کې داسې څوک پاتې نه ده چې هغه دی مسیحیت ته ملتزم یا دی په مسیحیت باندې باور وي سلمان رضی الله عنه سلمان فارسی د فارس نه راووت د حق په تلاش کې راووت کله به یو ځای لاړ کله به بل ځای لاړ کله به بل ځای لاړ او مشهوره قصه ده د حدیث په کتابونو کې راغلي ده دی بیا وایي وای زه په خپل د حق د تلاش په سلسله او په سفر کې شام ته راغلم په شام کې مې له خلکو نه پښتنه وکړه سوریه کې چې د اوسنۍ سوریه او فلسطین او اردن او لبنان دا ټول ته شام ویل په هغه وخت وی پښتنه مې وکړه چې دلته تر ټولو په دین ټینګ سړی څوک دی تر ټولو په دین باندې پوه سړی په حق باندې پوه سړی څوک دی بیا وی راتویل چې غفلانه اسقف دی په کلیسا کې زه ورغلم وې کلیسا ته و بیا ورته ویل چې د ما د اتا دین خوښ شوی ده او غواړم چې له تاسو سره دلته اوسېږم خدمت به دیم کوم او د تانه به علم هم زده کوم او هم دلته به د الله عبادت کوم د تا تر نگرانۍ لاندې به هم دلته اوسېږم نو بیا یې راته ویل چې صحیح ده راځه هغه چې ما ورسره مریدي شروع کړه دی وی ډیر بد سړی په ظاهر یې خلکو ته تظاهر کاو ځان به ورته ښه معرفي کاو خو دنه نو ډیر بد سړی دی کان رجل سوء ډیر بد سړی وي یامرهم بالصدقه ويرغبهم فيها خلکو ته به صدقه امر کاو او تشویقول به خو خپل به ډیر شان به راجم کول او چاټیګانو کې به اچول پزمک کې به خخول فقیرانو ته به هیڅ ورنه نه ورکول مسکینانو ته به هیڅ نه ورکول تر دې چې وای و چاټي یا و خمونه د د لسرو زرو او لسپینو زرو نه ډک کړي دی په ځمکه یې ښخ کړو د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه ډک کړو د ما وې ډیر بد راغی بیا وې بل ورځ دی مړ شو چې مړ شو خلک راغله چې دی دفن کیو احترام او اکرام وکړي وې مارته چې دا خو ډیر بد سړی و دی تاسو وسقف وی چې څه دلیل لري و مرته چې دغه به تاسو ته د صدقې امر کاو او په خپل ډیر بخیل سړی او مسکینانو فقیرانو ته هیڅ نه ورکول نو او بیا به د ارڅ سره او سپین جمع کول او الته به خخول وی چیرې خخول وی رامه وسله ورته مې درول چې دغه د شاټیګانی دي د ځمکه کې خخ کړي تاسو نه راټولول او نور نه مسکینانو نه فقیران ته ورکول په ځمکه کې دلته ذخیره کول هغه چې دا وضعیت ولید نو بیا یې قسم وکاو چې دی بنه خخو دفن کوی نه بیا یې زړنک زوړند ک د دې د مړې زوړند ک او ویل شي والله لا ندفنه ابدا فصلبوه ثم رجموه بالحجاره وی زوړند ک او به په تیګو باندې د مړې وشت بل سړی راوسه د په ځای بیا مقرر ک چې کله بل سړی د په ځای باندې مقرر کاغه وي ښه سړی و نیک سړی و لغه سره مې یو څه موده تیر شو او عبادت هم ښه کاوه خو مخلص سړی و نو بیا وی د ته ما ویل چې کله د د عمر داسې اخرینی غوندې عمر را تخکاره شو وای ما ورته ویل چې ما خو له تاسو سره ډیره مینه او محبت درلوده او در سره لرمه نو دغه د تاته اوس د ریزن کدن حالات راغلي دي که ته وفات شې نو زه کوم خواته لاړ شم چا ته لاړ شم د چا توصیه راته کوي فإلى من توصي بي د چا په حق توصیه راته کوي چې هغه ته ورشم وما تأمرني او ته څه امر راته کوي چې زه بیا کومه څه لاړ شم نو ما ورته ویل چې زه نو بیا څه وکوم که ته مړ شي زه کومه خواته لاړ شم د چا سره مریدي شروع کوم چا نه حق زده کوم نو یې راته ویل چې په موصل کې یو څوک ده عراق کې ته ورشه هغه سړی لا په حق باندې پاتې ده وای بیا چې دی کله وفات شو زه د موصل سړی ته ورغلم او هغه ته ویل چې زه خو غفلانی را لېګلای ما او وصیت را تکړه چې زه تاسو څنګه راشم او دا راته ویل دي چې ته تر اوسه پورې په حق باندې پاتې دا نور خلک منحرف شوی دي نو به راته ویل چې خیر د وسیګل ما سره مدلته نو وای دی مې هم داسې ولید چې لکه هغه مخکینای دی هغه بشاندې هم ډیر نیک او عابد او خسړی وو وای یو مدله تیر شوی نو چې دی وفات شو مړ شو چې کله یې مرګ را نږدې شو دغه د زنکدن حالت شو ما ورته ویلي چې نو ته اوس ما ته څه توصیه کوي ځکه مسلار وې دراته ویلي چې ته خو وینې چې ما ته د زنکدن راغی او زه دا د مرګ حالت ته ورنږدې یم خو ما ته یو سړی معلوم دی د نصیبین په منطقه کې ته الته ورشه بس دغه یو سړی الته په هدایت باندې پاتې ده نور خلک منحرف شوی دي د نصرانیت یا د مسیحیت هغه حقيقي دین دا نور له خلکو نه ورک شوی تحریف کړي یو سړی الته پاتې ته الته ورش وې زه الته ورغلم دقیق نه معلوم راته خو دغه د شام په شاوخوا کې چیرته ده نو وی چې کله هغه ته ورغلم ته هم لکه خپل ملګری هم دغه سینیک سړی وو او بیا چې وای دای کله وفات کېده هغه اصلي خبره ته اوس را رسیږو چې کله دای وفات کېده نو ما ورته ویل چې اوس نو ته څه وصیت راته کوي چې زه کوم ځای ته لاړ شم د چا سره شاګردي وکوم د چا مریدي وکوم نو بیا وای هغه راته ویل چې یوازې په عموریه کې چې د نننۍ ترکیه خاطر ځای د الته یو څوک دی الته ورشه نو بیا زه الته ورغلم هلته چې ورغلم خلاصه دا چې کله هغه سړي سره مې و موده تیر کړه او بیا هغه هم لکه د خپل ملګرو غوندې داسې نیک سړی و نو بیا مې وی یو څه تجارت مجارت هم کړی یو څه مال او دولت یو شی مې ځان سره پیدا کړی و هغه ته مې ویلې چې اوس نو زه کوم سلار شم ته هم دغه ده روان یې نو بیا وی هغه راته ویلې چې نور د مسیحیت په هدایت باندې څوک پاتې نه دي ته لاړ شه مدینه ته د مدینه منوره دې ته لاړ شه او د آخري زمانه پیغمبر راتلون کې دی د هغه د مبعث ورځې دی نو ته ال تلاړ شه نور په دنیا کې د هدایت بل مرجع نه ده پاتې د دې خبرې نه د دې وګدي قصې نه هدف دا دی چې په هغه زمانہ کې نه یوازې دا چې د جاهلیت د شرک تیارې د کفر ظلمات د د عربو په خاوره کې وو بلکې د ټول نړۍ داسې نیولې و چې د مسیحیت تر ټولو لوی عالمانو ته هم نور په دنیا کې بل د هدایت ځای نه ورښکارېده اخرنۍ مرجع د هدایت همدغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعث همدغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم موطن د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کلی او مدای ورښکارېده دته د راهنمایي کانه هغه وخت سه یو ده د تاریخ په کتابونو کې شته چې د بیا مدینه منورې تراغه او بیا په لار کې دی غلو ونی او معلوماتان ونه واخستو بیا دی خرج ک په يهودي باندې او الته بیا د غلام په حیث باندې اوسېده په مدینه منوره کې د يهودي سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راغی او دته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نخي هغه مهر نبوت ورخودلې او دای ورخودلې و چې د اخر زمانه رسول دغه نه خبرداوي چې هغه هدیه به اخلي قبلوي به خو صدقه به نه خوري او د دواړو مبارک وګو ترمنځ به د نبوت مهر وي نو دا دواړه چې ما ولیدل نو تجربه مې کړې ور مې صدقه ورته ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم وانه خسته بیا مې شهادیه ورته ورکړ نو واسطه نو بیا هغه د مهر نبوت نه هم ځان مطمئن ک اصلي خبره پکې دا ده چې دغه منطقي چې تاسو څونه ګورئ په دې کې دغه د جزیره العرب شاوخوا سیمې چې څومره دي دلته نو راځو یو واره دغه د جزیره العرب په شرق دغه د ایران سیمه ګورو چې په ایران کې الته څه وضعیت ایرانیان که څه هم چې ځان متمدن خلک ګڼل او د زرو کلو په شاوخوا کې مسلسل امپراتوري چلولې و د روم سره ډیر ټکرونه راغلي وو په پوزي لحاظ باندې دوی زورور وو حتی چې ډیر وخت به عربیزم کې هم لاندې کړي وي په عربو کې به هم د دوی تسلط چلیده کله به په عراق باندې دوی تسلط چلیده کله به په یمن باندې لا دوی تسلط چلیده خو په دینی لحاظ باندې دوی هم منحرف وو مشرکان وو او د هغه هدایت نه محروم و چې د الله انبیا راوړی وو دی الله انبیاء چې کوم هدایت راوړی و لاغه نه دوی محروم و په دینی لحاظ باندې په دوی کې دی الله په باره کې دا تصور و نعوذ بالله چې دوی ویل دا اله دا کون دا دوه خدای لري نعوذ بالله چې یو ته به یزدان ویلي او یو ته به اهرمن ویلي اهرمن به د شر خدای ګاڼه او یزدان به د خیر خدای ګاڼه او په دنیا کې به په دې کون کې به د رڼا او د تیارې د نور او د ظلام یا د رڼا او د تیارې یو مقابله ګڼله رڼا به خیر ګڼله او تیاره به بد ګڼله یا به دغه یزدان به د رڼا خدای ګاڼه د خیر خدای به ګاڼه او اهرمن به د شر یا د تیارې خدای ګاڼه علما وایي چې اوس هم کله کله په دې فارسی کې موږ تاسو ګورو د غزین شاعران غوندي خلک شې دي او تر اوسه هم د الله لپاره د یزدان نوم استعمالوي الله د یزدان په نامه باندې یادوي وایي چې دا ناروا ده دا حرام ده ځکه یزدان چې ده دا تلازم لري د غسره د اهرمن سره نو چې څوک یزدان مني اهرمن بم بیا ورسره منی ځکه دا دغه په مقابل کې یو شی و دا لکه یو جفت داسې دی لکه یو جوړه داسې دی او د اسلام عقیده دا ده چې الله به په اغه نمونه باندې یادوي چې الله په خپل ځان ور باندې یاد کړی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې یاد کړی الله په هغه صفاتونو باندې ستایي چې الله خپل ځان ور باندې ستایلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې ستایلی دی دی الله د پر د نور ادیان نمونه د نور عقاید نمونه راخستل او بیا په اسلام کې هغه د الله د پر کارول علما وی چې دا حرام ده ناروا ده او دا د الله په اسماء کې تحریف ده او د هغه الحاد فی اسماء الله چې ورته وایي دا د هغه ډول انحراف نه یو ډول انحراف دی نو په کار ده چې که څوک داسې په یو مجلس کې په یو ځای کې څوک وویني چې د الله لپاره د یزدان کلمه استعمالوي دي ته متوجي کی چې دا یو ناروا کار دی د دغه گمراهی یا د دغه شرک ترڅنګ دوی په اخلاقی لحاظ باندې هم دومره مفسد شوی و چې حتی کله کله به د دوی بادشاهان وای بادشاهانو به د خپل محارم سره نکاح کوله د دغه فارس بادشاهانو هغه بل خپل محارم سره هم نکاح کوله په دوی کې ځینې بادشاهان داسې هم تیر شوی وو چې هغه خپل لور سره نکاح کړي ځینې پکې داسې هم تیر شوی دي چې هغه خپل خور سره هم نکاح کړی ده وي د بهرام په نام باندې د دوی یو پادشاه تیر شوی و چې په شپږمه پیړۍ کې پادشاه و شپږمه میلادي پیړۍ کې کان متزوجا باخته هغه وای خپل خور سره نکاح کړی و دغه وضعیت چې په ایران کې و دغه اخلاقی فاسد وضعیت دغه اخلاقی فاسد وضعیت بیا ورسته ورسته چې ترقی وکوله په دوی کې بیا یو څوک را پیدا شو د مزدک په نامه باندې د اسلام نه مخکې د مزدک په نامه دغه مزدک بیا د دغه اوسنی کمونیزم یا دغه د پرونی کمونیزم نظریه تورته یو نظریه په ایرانیانو کې خوره کړه او دغه لپاره یې کار وکاو هغه داسې غنل خلکو ته دا تلقین ورکاوه دا خبرې کول ورته چې د انسانانو ترمنځ چې څونه مشکلات دي جنجالونه دي جګړې دي دښمنۍ دي وې دا په درې شیانو باندې دي دا په قوت دولت باندې دي دا په خزو باندې دي او دا په مال باندې دي وي دا درې شیان باید شریک وي زر زور زن دا درې شیان باید شریک وي نو بیا وي دغه نظریه د دومره ډیره شو دومره زورور شو ځوانان طرفداران پیدا کړل په خارونو کې وچلې ده په خلکو کې په ولسونو کې یو ډول بدمعشي داسې شروع شو چې هر چا به د هر چا په خزه باندې لاس اور برک چا به مخه نشنیولای ډلې ډلې خلک به په فارس کې په ښارونو کې په کلو کې په اطراف کې ګرځېدل کله به یو ډله خلک به یو چا په کور نه نوتل چا به د چا مخه نشو نیولای ځکه چې دغه زمانه هغه بادشاه هم هم دغه ډول نظریات و تقایل کړي و د خلکو مجبور کړي و او کله تاسو پام وي په دغه وسنی وخت کې چې کله کمونستان راغلل د دې په دې کمونستان کې یو څوک و د مزدک په نامه باندې فرید مزدک یو پنځيره وکنه دغه فرید مزدک ولې ځان مزدک ک ځکه چې د خپل نسبت کاوه اهماغه سړی ته د دوی په عقیده کې د تشابه دی وجنه چې د غسر یې درلودله نو بیا یې ځان اماغه مزدک ګاڼه مزدک دا خیده خلکو ته وړاندې کړه چې دا خزه سره شریکي څوک له چانه خزه نشي منې کوي دولت د ټولو شریک او پیسې دا د دولت دولت چې څنګه مصرفي په خلکو باندې داسې به مصرف دغه د کمونیزم نننۍ نظریه د د زر زن زور د شراکت یا په عربي کې شیوعیت ورته یعنی د بار څه شایع وي مشابه وي ټول به کې شریکان وي په دې کې به څوک شخصي تملک به نه لري پکې نو همدغه وجه وا چې دغه د مزدک نظریه په هغه وخت کې بیا بیخي ډیره شوه تر دې اندازې چې هغه د فارس د دې پادشاهي د لمنځه تللو او د کمزوري اسباب ور برابر کړ ورته بل خبره په دې فارسیانو کې دا و چې دوی به د خپل بادشاهانو یا د شاهي کورنۍ په حق له داسې تصور درلود چې د دوی پرګونو کې نعوذ بالله نعوذ بالله لاهي وینه چلیږي چې دوی د دوی په رګونو کې الهي وینه چلیږي نو بیا به دغه خپل رهبران او دغه خپل مشران دا به یو ډول الهه غنل دي ځان لپاره او چې کله بل دوی سره مخامخ کېدل نو بیا به سجده ورته کول هغه خوانه یو فارسی ادبیاتو کې چې د زمين بوسي ټکی راځي چې کله ور سره مخامخ کېده نو زمين خدمت به بوسید په دې زړو متنونو کې چې راځي سجده به ورته کوله او بیا وی چې کله دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولادې تخپل نسبت وکاو د شیعاګانو د حسن او د حسین رضی الله عنهما او د علی رضی الله کورنۍ ته چې بیا ځان علویان وګڼل او بیا په دوی کې دغه غلات یا غالیان شیعاګان چې را پیدا شول او هغه بیا دغه د علی رضی الله د اولادې او د خپل ائمه دوی بیا الها وګڼل د الوهیت یو نسبت ورته وکاوه وې دا مرز دوی ته له اماغه فارسیت نه راغلی وو ځکه دوی په هغه وخت کې خپل مشران خپل ملي مشران دا او خپل دینی مشران الها غنل یا دی غوی پر غونو کې الهي وینا چلیدلې بلله چې کله دوی مسلمانان شو یا ځان اسلام ته منسوب ک نو بیا دلته وکتل چې په مسلمانانو کې د مشرانو حیثیت خو هم دغه خلک لري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ هم دي د علي رضی الله عنه اولاده هم ده او سیاسي زعامت هم لري مشران هم دي نو بیا اماغه ډول عقیده چې په خپل ذهنونو کې لزان سره الته درلودله نو د تألیه علی او د تألیه حسن او د تألیه حسین او یا د دې د نورو ائمه او ورسته بیا د دولس امامان دي دای بیا د ځان سره په ذهنونو کې اماغه درلودله چې ترننه پورې بیا په مختلفو شکلونو باندې پکې چلیږي کله کله خپل امامان دوی د انبیاو نه هم پورته غني وی چې د موږ د امامانو د الله تعالی سره داسې حالات وي چې هغه حالات ته نه نبی مرسل رسیدای شي او نه ملکی مقرب رسیدلی شي نو دغه ډول نظریات بیا په دوی کې همه غزاړه نظریات چې را پیدا شول او نشأت پکې وکاو او دغه غنخي او آثار کرا کرا ورسته بیا په اسلامي موده کې هم د دوی په هغه سیمه کې او د دوی په عقایدو کې تر یو حد پورې رخکاره شول نو دوی به خپل کسراګان یا خپل خسروان دا به مقدس ګڼل د عربو ترڅنګ اخواته د اروپا خواته او د شرقي روم خواته د چندن سبا ترکیه ده او شام ده او مصر ده او د انتر المغرب پورې چې داسې مدوي لاندې کړي و د شمالي افریقا د هیوادونه دا ټول بیا رومي سلطنت تر تسلط لاندې وو په رومي سلطنت کې بیا وضعیت داسې و چې الته یو مخ بت پرستی و او کله چې مسیحیت قبول هم ک په ځای د دې چې له مسیحیت نه دوی توحید زده کی او د عیسی علیه السلام په تعالیم باندې عمل وکړي دوی دغه مسیحت واخست تحریف ک او د تسلیس یا د درېګونو خدایانو عقیده به کې ځای کړه نو بیا چې کله مسیحیت د فلسطین نه شرقي روم ته او لغنه بیا اروپا ته لار په اروپا کې بیا الته دوی خپل پخوانی د بت پرستی دین درلود هغه د بت پرستی دین واخیسته د مسیحیت سره ګډ ک او بل اخر مسیحیت هم یو د بت پرستی دین جوړ کړ چې کله د بت پرستی دین جوړ ک نو مسیحیت هم یو شرکی دین شو الته اروپایان هم توحید ونه لید د عیسی علی السلام په ژوند کې دوی ته دین ورغلی نه و ورسته چې کله دین ورغی په تحریف شوی شکل باندې دوی ته ورغی نو ځکه دوی الته حق ونه لید نو د اله په باره کې د دوی نعوذ بالله نعوذ بالله تصور دا چې بيخي ډیر الهان شته دي او حتی بیا د دوی په تصوراتو کې دا چې دا الهان به یو د بل سره په جنگونه اچول نعوذ بالله د دوی قصې چې کله ګوري نو بیا به یو اله د دوی د بل اله خزه تختولې و یا به دې تورته شیان سره کړه د دوی خرافات دي تر اوسه پورې د دوی په کتابونو کې شته ابو الحسن علي ندوي رحمت الله علیه چې کله د روم د پخوانی عقایدي تاریخ راسپړي بیانې نو دا تفصيلات بیا پکې بیانې دا خو هغه د الٰه په باره کې او د دین په باره کې حال او تصور وو په اخلاقی لحاظ باندې رومیان عیش پرست خلک وو ډیر سخت عیش پرست خلک د درې شیانو سره ډیره جوړه وه یو د لوب سره ډیره جوړه وه په هغه وخت کې به دوی د لوب لپاره دومره لوی لوی میدانونه جوړ کړي وو وای چې په یو میدان کې به په یو وخت کې اتیا زره نندارچیان ځایدل لکه دا اوسنی سټډیومونه نه دي دا مرز د امغه ځای راغلی یو یو سټډیوم به یا یو یو میدان به داسې جوړاوه چې اتیا زره نندارچیان به هلته پکې ځایېدل او بیا به څو څو ورځې اوږدې اوږدې میلې پکې کولې نو لوبې د دوی ډېرې خوښې او بیا به دا لوبې هم د دوی داسې له وحشته ډکې لوبې وي چې کله به وي یو خواته د لوبې په میدان کې زمری خوشې که او په مقابل کې به د زمری یو غلام خوشی ک انسان دی وګي زمری ته به د غلام ور خوشی ک او د اتیا زره کسانو به د ننداره کوله بیا به نه د غلام په زمری ورونه کو زمری به په غلام باندې ورونه چې اریو به غالب شو او کله به داسې هم پیښېده چې یو خواته به یو وزیر و یا به مشر و یو سردار به بل خواته به بل و ده به خپل غلام ته توره په لاس کې ورکړه هغه به خپل غلام ته توره په لاس کې ورکړه دا یو اتیا زره خلکو به د دوی ننداره کوله او دوی به یو په بل باندې وارونه کول او تر هغه چې د دوی به لاسونه پښې پرېک شو ټوټه ټوټه به شو یو بل به سره ووژل او دوی به چکچکې کول یو خندل به ورته دا د دوی عاطفه او دا دوی ترحم و نو یو د دوی له لوب سره ډیره جوړه و دا نن په دنیا کې دا لوب هم دوی ګرمې کړي دا اوس هم چې ګوري کله چې امریکایان راغلل افغانستان باندې حمله وکوله او افغانستان دلته اشغال ک تر ټولو زیات چې په کې انکشاف وکاو ډیر شو پراخ شو هغه کرکټ او لوبي لوبي او کرکټ اوس د افغانستان ټول ځوانان په همدغه بلا باندې اخته کړي له مکتب نه وتلی له امتحانونو نه وتلی له غریبۍ نه وتلی له کار او کردار له علم نه وتلی له تخصص نه وتلی ځوانان ټول په لوبو باندې اخته کړي او چې یو په دې لوبو باندې اخته شول هغه بیا نه مطالعه کولای شي نه مکتب کولای شي نه تخصص کولای شي نه امتحان ته آمادګي لرلی شي هغه بیا نه یو کسب او کار زده کوي ځکه ټول ټول عمر بیا دوی په تمرینونو باندې لګیاوي او ټول عمر په مصارف باندې لګیاوي نو یو شی د دوی لوبي ډېرې خوښې وي دویم شی د دوی خزي ډېرې خوښې وي عیش او خزي فحشا یې ډېره خوښه تر دې اندازې پورې چې په خپل مجالس کې به دوی لنډغري خزي د ځان سره ګرځولي مجالس کې به لنډغري خزي لزان سره ګرځولي او دا به عیب نه ګاڼه او کله کله به وې داس شوي چې دغه بدکار او فاحش خزي په دوی کې د به دومره حیثیت پیدا ک چې دی وی پادشاهي او دی و ولس یا دی و ولایت په سرنوشت کې به د دې لاس چې دی به څنګه غختل دی غولس سرنوشت به هماغسې تعینېده دا فاحشې ښځې به د خپل فحش د وجې نه په دې پادشاه باندې یا په دې والي یا په دې رئیس باندې داسې مسلط شوه چې اصلي سیاستګزاري به بیا دې کولې د خلکو په هکله دریم شی چې د دوی خوښ و هغه وی شراب ډیر خوښ و د روم د خلکو نو اخلاقی وضعیت او اجتماعي وضعیت د دوی دغه شی و دینی وضعیت هغه شی و عسکري وضعیت بیا د دوی دا و چې دوی د روم نه راووتل او لښکرکشي یې وکولې په ترکیه چې د نننۍ ترکیه د پخوا قسطنطنیه یا شرقي روم په دې باندې د دې نه بیا د شام هیوادونو ته راغله د شام د هیوادونو نه بیا مصر ته د مصر نه بیا لیبیا ته تونس ته الجزایر ته او دې خواته چې المغرب ته مراکش ته دا ټول ځایونه دوی لاندې کړل خو د دې خلکو سره تعامل د دوی د یو عادل حاکم وینا و د خلکو سره تعامل د دوی داسې و چې دوی د خلکو د مال او د پیسې غله و په خلکو باندې حاکمیت په دې خاطر کاوه چې د دوی نه ټیکسونه ټول کی خلک کرنه وکي زراعت وکي حاصل چې راټول کی نو بیا پادشاه ورنغه په مختلفو قسمونو باندې څه د ټیکس په نامه څه د مالیه په نامه څه د یو بل شي په نامه باندې دته راټول کی او بیا ویسو الته اروپا کې خپل عیشونه ور باندې وکړي د خپل ولس او د خپل رعیت سره گزاره چوا د د یو حاکم عادل بادشاه او د یو رعیت نه و بلکې د یو مستعمر د یو اشغالګر او د یو نیول شوی رعیت گزاره و همدغه وجه و چې کله اسلام راغی د شام خلکو او د مصر خلکو او د دغه هیوادونو خلکو د دغه سیمو خلکو اسلام په ډیره مینه او محبت باندې ومانه ولسونه ولسونه په اسلام کې داخل شول وجدا و چې دوی د روم د ظلم نه د رومیانو د ظلم نه تنگ شوی وو د غوی د استبدادي حکومتونو نه تنگ شوی وو کله چې د مسلمانانو عدالت دوی ولید کله چې د مسلمانانو نیک اخلاق ولیدل کله چې دا ولید چې په اسلام کې حاکم او محکوم دواړه یو قانون ته رجوع کوي کله چې دا ولیدل چې عمر رضی الله عنه د عمرو بن العاص رضی الله عنه زوی او پلار ورسره دی یو رومي دی یو قبطي په سر باندې د مصر نه راغواړي چې کله د عمرو بن العاص رضی الله عنه زوی د یو قبطي سره مصري سره مسابقه کوله په مسابقه کې د غاستې نه مخکې شوی و د قبطي نو د بیا لخت اخیستي وغه وهله په سر باندې او دا خبره ورته کړې و چې خذها مني اتسبقني وانا ابر الاكرمين ها لخته درواخله ته لمانه مخې کېږي زه د څونه عزتمنو څخه خلکو زوی هغه ته دا معلومات و دی قبطی ته د مصر ته چې په اسلام کې حاکم او محکوم دی یو قانون تابع دي ځان مدینه منوره ته راورساو او به عمر رضی الله عنه ته شکایت وکاو عمر رضی الله ته شکایت وکاو چې د تا دی والی زوی ما سره دغه څه تعامل وکاو عمر رضی الله عنه خط ورولېګ نه یوازې دا چې دا زوی راوغوښته بلکې پلار ورسره راوغوښته د مصر والی وی دواړه راوغواړي ځکه چې د غزوې چې دا کم کار کړی دی د خپل پلار په زور باندې کړی دی کې پلار والی نه وي زوی دا کار نشو کولای بیا چې مدینه منوره ته راغی راورسېد عمر رضی الله درې ورځې ورسره قتل نه چودري شه ده د ولایت خوند یواره تنه ووزي او دلته دی په مدینه منوره کې دی عادي مسلمان دی عادي فرد په هیڅ وره ووسیږي بیا یو شبل ورځ کته ورسره کتل نو لاړ چیرته یو صحرا کې په هغه صحرا کې ورسره ولیدل نو الته بیا قبطه هم راوغوښته او لخته ورته ورکړه نو بیا ورته ویل چې اوس نو دې په دې ککره باندې وها دا زوی اضرب بها ابن الاکرمین اوس نو یو هپی باندې دا د عزتمنو خلکو زوی خلکو چې کله دغه ډول عدالت ولید دغه فیصله ولید دغه قانون ولید دغه سیمه خلکو اسلام قبول ک نو بیا دغه سیمه په یو مخیز ډول باندې د رومیانو د تسلط نه خلاص شو نو دا تقریبا د روم د جاهلیت یا په جاهلیت کې د روم هغه اجتماعي عسکري او سیاسي او اخلاقی او دینی حالت یو دی خو ته هند ته چې قتل په هند کې د سمندر نه دی خواته نو د هندوانو هم عجیب وضعیت هندوانو هم د شرک عقیده لرله او ډیر ډیر بلکې په زرګونو زرګونو معبودان درلودل په لسګونو معبودان نه وو معبودان په زرګونو باندې وو او د دغه زرګونو معبودانو ترڅنګ به دوی یعنی د دې زرګونو بوتانو ترڅنګ به دوی د مختلفو نورو نورو شیانو عبادتونه هم کول چا به کې د لمر عبادت کاوه چا به کې د سپوږمۍ عبادت کاوه چا به کې د غره عبادت کاوه چا به کې د حتی د حیواناتو عبادت کاوه چا به کې د مار عبادت کاوه چا به د لړم عبادت کاوه حتی داسې هم ویوه چې کله کله به ورکه خزو عبادت به کاوه وې سړی به خزه لنډغره کړه د لنډغره خزه عبادت به کاوه او خزه به د لندغر سړی عبادت کاوه او تر دې هم دونه بدبخت شو دومره په دې فساد کې د دین کې فساد دونه ور دینه نشو چې بیا به نعوذ بالله نعوذ بالله په خپل تخیل او تصور باندې دی هغه خپل الٰه یا معبود هغه آله تناسلی جوړ کړي و او د دغه آله تناسلی عبادت به کو او د مبستر باندې لیدل یو ځای زه یو وخت سنت تلم سنت کې یو ځای ده هلته ټټا ورته وایي په هغه کې پخوانی د تاریخي آثارو یو میوزیم ده په دې میوزیم کې هغه د هند د ما قبل اسلام د زمانه آثار او تاریخ دغه هغه نمونه او ماډلونه یې کړي نو په هغه کې یو شی ولې ګورو چې یو بد شی هم دی کړه شو دې مودې په باندې واچولې دي بیا هم پختنه څه داس چل ده وې دا خو د دوی یو معبود ده او دوی نعوذ بالله د خپل یو اله اله تناسلی غني او په دې باندې بیا د خپل د نظرونو د خیراتونو صدقو شو دې راوړي دا په دې باندې یعنی تر دې باندې تر دې حد پورې دوی په دې ذلت او خسرت کې په دې فساد کې رسیدلی وو سر نیپال کې اوس هم اوس هم شته ده په هندستان کې هم شته ده په هندستان کې دا اوس هم شته ده په دې کتاب کې شته ابو الحسن علي ندوي رحمت الله عليه په خپل کتاب کې ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين په دې کې لیکلی دي چې حتی چې د اعلی تناسلی دي د عبادت وي کاوه او حتی بيخي به هیڅ حیا نه ورتله په دې شیانو کې تر دې اندازې پورې چې وای کانو يعبدون النساء العاريات د لندغرو خزه عبادت به کاوه خزه به لندغرولې او عبادت به کاوه والنساء يعبدن الرجال العراة او خزه به د لندغرو انسانانو د لندغرو نارینه او د دوه عبادت کاوه او د هغه د دوی د کاهنان او دا سادوان او دغه مذهبي مشران دا وي په فسق او په فجور کې در دې حد پورې رسیدلی و چې د خپل معابد او د خپل زیارتونه د دوی چوه یا کوم د ناس د ځایونه چوه دا وي نور د فسق او د فجور او د فحشا او د زنا اړې ګرځېدلې وي دا اوس هم همدغه سی وضعیت دی په دې زیارتونه کې تاسو باور وکوي زه یو وخت سن ته لاړم په سن کې وګرځیدم الته مسخوتن وو بیا یو ځای ته ورغلو چاره ته ویلو تر ازه دغلته یو زیارت په غکی یو لوی مسجد هم پکې خو بیا راغلی و ادیره و د مکلی ورته ویل دی ادیره شهر شهر خاموشان نو بیا الته شو راغلو یو لوی زیارت په دې زیارت کې په داسې اوار میدان په دې اوار میدان کې بیا داسې د قبرونو قبرونو غوندې شکلونه جوړ کړي وو چې ماسختن شو نو بیا خزه او نر ګډ وډ دلته ارچا بستر راوړی و اما هلته بیا پراته نو دلته به یو سړی پروت و یا به یو خزه پراته و یو سړی راغی څنګه سره ویم دغلته د قبر تر څنګ قبر نو داسې قبر نو ما شیان جوړ کړی و د سره به پرې وته دلته دلته به پرې وته بیا یو نم پښتنه وکړه څو اخره یې دلته وې زه د د مې دریم کال ده مونږ ولې وې بابا مې اپریشن نه کوي دریو کال راځي دلته راغلی بیا چې ماسخوتن شو په دې ماسخوتن کې داسې بدورګه بدورګه بد شکل بد شکل خلک دا داسې را پیدا شول غټ غټ بریتانه وو خریلې خریلې ګیره سیګریټ میګریټ به وهل بد شکل بد شکل دا به داسې را پیدا شول یو را ډیر شول خو دی بیا مې چانه پختن و چې دا څه چل دا څه قصه ده وې دا خو دې کلو لوټه راګان دي دا به راشي دلته د شپې دلته دی هغه ځان را ورسي د زیارت زیارت ته راورسي دلته نو دغه احمق او د بی دین او بی علم او جاهل او دغه خلک چې راغلي دي چې نو دلته بیا بابا شفا ور کوي یا بابا اپریشن کوي پټ اپریشن کوي یا څه چل کوي یعنی دا قصه زه د بل چا نه درته کوم ما په سترګو باندې لیدلې ده په خپل سترګو مې لیدلې ده نو بیا وې دلته د شپې داسې فجایع تر سره کیږي چې هغه اصلا بیخي د انسان په تصور کې نه تر ماسپنه پورې بیا ځالته وګرځېدم دوه درې نور ملګري مې راسره وو د پنجاب کې د اپریشن سیټي ډېرو ځایونو کې یعنې دا تصور د هندوتوب تصور دی چې په دوی کې تر اوسه پورې همدغسې چلیږي او را روان ده یعنې هغه مراکز چې باید د تقوا د تدین دیني شعور او احساس ځای وای هغه دوی د لنډغرتوب او د فساد او د ګډا په دې شان باندې بدل کړي دي موږ یو وخت کې په چارسده کې سبق ویل زه طالب وم په وخت بیا یو زیارت بابا صاحب زیارت ورته ویل د چارسده په لوی مخبره کې د پنځشنبه ورځ به شو د ماسپخین نورسته دارلوم چارسده کې ما سبق نو بیا به الته هغه راغله خزي براغله داسې خو فیشن کړي خزي ځوانان انجونې پیغلي په دې ټانګو مانګو کې دې کې براغله او یو لوی وګ زیارت چې څوګزه بابا پکې و خو اوګدوه دلته به بیا د چرسیان غوندې خلکو دوی به بیا چرس مرس به سره ووهل او موسیقي به شروع کړ په دې زیارت کې دننه چکچک یو هاي هاي دا به ټول سره شروع یو ځای به دوی به خپل څڼې ورته الوزولې او هارموني او سازونه او سرود او ډول دا شین به ورته او خزي او نجونې د ورته ولر په مازیګر کې به د ټول زیارت قبول شو بیا به ارڅو خپل خواته لاړ یعنی دغه ډول شیان د هندوتوب په خواني تاثیرات دي لکه ابوالحسن علي ندوي رحمت الله علیه چې د هغه زمانه حالات را نقل کوي نو اوس هم په دې سیمه کې د تورته حالات او دغه تاثیرات او انعکاسات تر اوسه پورې هم د دې ټولنې په وجود کې شته دي ښکاري دا خو هغه دینی حالت و چې ډیرو معبودانو باندې باور درلود او د دین نه د فساد او د زنا او د بدکاری یو فرصت جوړ کړی و په هغه لحاظ باندې په اجتماعي لحاظ باندې هند یا هندوانو د خپل ټولنه د خپل ټولنې خلک په څلورو طبقو باندې تقسیم کړي وو په څلورو طبقو باندې خلک تقسیم کړي وو او د خلک سره داسې ویشلی وو چې په اجتماعي لحاظ یو د بل نه ډیر ډیر فضیلت درلود دا یو طبقه خلک شو هغه ته برهمیان ویلي چې دا به د دوی کاهنان او رجال دین یا دینی پیشوایان وو برهمیان دویمه ډله ته یې شتری ویلې چې دا د دوی پوزیان یا رجال الحرب دا خلک وو درېمه ډله ته یې ویش ویلې چې دا به د دوی دیقانان او تاجران خدمتګاران داس خلک او څلورمه ډله ته یې شودر ویلې چې دا به بیخي هغه د ټیټه پای خلکو چې یوازې او یوازې د دریو طبقو خدمت به کاو او د دوی عقیده دا و چې نعوذ بالله نعوذ بالله د دوی د عقیده او د ځام مطابق وی چې د اوله طبقه خلک د برهمیان د الله تعالی د خپل خلی نه پیدا کړي نعوذ بالله او د شتریه د دویمه طبقه خلک شي د خپل مټو نه پیدا کړي او د دریمه طبقه خلک چې ویش نوميږي دا یو د خپل ورنونو نه پیدا کړي او دا درېمه طبقه څلورمه طبقه دا یو د خپل بخونه پیدا کړی دي نو څونه چې هغه موقعیت کته کېږي مو درجه او مرتبه ورسره په اجتماعي لحاظ باندې کته کېدل نو په هند کې دغه سی وضعیت وو په روم کې هغه سی وضعیت وو په فارس کې هغه سی وضعیت وو په عربو کې هغه سی وضعیت وو په ټوله نړۍ باندې تیاره وه دا تیاره یوازې د شرک او د کفر نه وه د ظلم تیاره هم وه د فقر تیاره هم وه د وحشت تیاره هم وه د قتلونو د وینو د تویولو تیاره هم وه د ټول هرڅه دا تقاضا کوله چې رب العالمین دی په خپل مخلوق باندې مهربان شي او پیغمبر دی ورته راولېږي نوی کتاب دی ورته راولي اوس که دغه ډول وضعیت سړی په تاریخي لحاظ باندې هر څوک که دیندار وي که بې دینه وي خو چې دغه ډول وضعیت یو تشخیص کی نو بیا به په خپل د دې ضرورت احساسوي کنه چې یو څوک دی راشي او د حالات دې سم کی که بې دینه یې که دیندار یې انصاف دا تقاضا کوي چې یو څوک دی راشي او دغه حالت دی سم کی دا انسانان دی له دغه وحشت نه له دغه ظلم نه وباسي دا چې رب العالمین مهربان ذات دی دا خلق دی د مخلوقات دی دی خالق دی دی مالک دی دی رحمان دی دی رحیم دی دی قادر دی نو رب العالمین د خپل مخلوق د لارښوونه لپاره تر ټولو غوره پیغمبر راولېږه او تر ټولو غوره کلام یې راولېږه چې د قرآن په شکل دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قرآن عملا خپل امت ته وروښود تطبیق ک دغه صحابه کرام رضی الله عنهم دا قرآن عملا تطبیق ک دنیا ته ورورساو او تر نن پورې موږ ته راورسېد او د قیامت تر ورځې به رسېږي د دغه تسلسل د دغه بدلون د دغه انقلاب د دغه خلکو احوال به ان شاء الله موږ تاسو سیرت په کتاب کې د سبا نه په خپلو نوو درسونو کې اخلو، د جاهلیت زمانه او د جاهلیت هغه ځینې مشخصات او ځینې وضعیتونه، دغه هم په تېرو دوه دوو درسونو کې وویل، نور به انشاالله د اسلام رڼا او د هغه بدلون تاثیرات چې په انساني ټولنه کې راغله، په روم کې څه راغله، په فارس کې څه راغله، په عربو کې څه راغله، د ښځو وضعیت څنګه شو، د نرو وضعیت څنګه شو، علم څونه خور شو، عدالت تر کوم ځایه پورې ورسېده، انسانیت څونه ترقي وکوله او بیا چې دا انسانیت